والمؤتفقه هغه کړی چې هغه سکور شوی دی احوا غل ګرځولې دي غشاها پکړ دي کله ما هم کانو غشا چې پکړ کمال پر تفهیم او تفهیم شو هغه غد او کان چې پکړ دي بس پکم له مطلب باندې سمار شک دی دا پیغمبر یا دا قران يرون کې دا يرون کوم قران ته دا يرون کې دی یا رسول اخبره ازفت الازفت نزدیشوا قیامت چې نزدې کېږي قد قرب الساعه الموصوف بالقرب نزدیشوا هغه ساعت چې نزدې موصوف بالجوال ليس لها نشته پر دې قیامت سوا د الله نکاشفتون کار کوون کې د بل چا طاقت نشته ایا په دې قرآن پر تعجب کوي او خان دی او جارنه او انتم سامدون او تاسو غافل سامدون الله هو یو ترجمه ده او بل ترجمه صاحب معنی الله رب نو سر سمو سو کوئی سرود وهم کې سوره قمر سپوږمۍ وا اوس پکې سمر دا اوس سوره شو بیا سپوږمۍ شو اقترب الساعه په دې کې د قیامت خبرې نږدې شوې د قیامت او شق القمر سپوږمۍ شلې ده دا د حدیث ته پیغمبر خدا نه ته او په یو شپه باندې او په اړه کې وینا کې خلق وتا دا حدیث پیش کړي راوځي مشتکان ته استرا او ورته وایي چې په کتر اشتري موږ په سپوږمۍ شو ته په قضیه نسبت راځي بس ونسبت نه قانون قا دغه حدیث صحیح په راغلی دی انشقاق ډیر او د څه روان دي روان دي فلسفه نه مني ځکه چې وي اسمانو کې خلق التیام دي خدا خبره غلط دي بیا وایي کله کله متواتر ما د شپې واقعا متواتر خو ذکر شولا چې عام خلکو ته خبر نو او احادیث صحیح پکې موجود دي په لري حاصله دینه باندې شي نو خبرې پکې روان دي او دا یقیني خبر ده بعض خلک وي قیامت چې قریب شي دا بشلیږي حسن وي دا انشقاق به راځي ورستو اقتربت ساتو وانشق وینشق یو خبره پیدا ده خبره پوه شي قائم اسوق حق واضح شو حسن پکې دا وي قیامت به قریب شي قائم کیږي با او چای وانشق القمر د قمر وشلیدو وانشق القمر وبشلیږي اسوق پکې وي انشقاق القمر عبارت سری لارې سپوږمۍ وکړي دا په چا قول کړي خو بهر تقدیر عام علما د څه وي سپوږمۍ شې درلا په یو آیت کې تدویل یو نه خدای یو دې مخ اړای ويقول هو السحر دا سحر دې مستمر همیشه مترک دائم وکذبو نسبت دروغ ته مرته وتبو هم تاسو فاحشات او کل امر هر خبر مستقر قرار ورکړی شي دی هر خبر د کفارو غل قرار ورکړی شي دی او مستمر ده مستقر ده یو غایته کل امر لابد ان يسير لغایته استقر وای په دې هر خبره قرار ورکړی شي دی غل خپل دی باندې تجری بیا نه چې دربه حکم د مونږه په کتو زمونږه نه جزاء لمن کان کفر دا جزا شو د هغه نعمت کفاره دا نه شو کوشي ودا ترجمه پوه شو کنه جزاء لمن کان کفر بعد کتانو دا جزا شو د کافرانو لپاره دا جزا شو د کافرانو لپاره دا چرته ونه وګوره جزاء لمن دا جزا نو هغه لپاره لمن د پاره دا چا کان کفر دا غد نشتا شکر شي د کفر نه شکر شي دا جزاء فان جزاء لنوح عليه السلام فانه كان نعمتا انعم الله ما بي وعلم او يضل زکته دا جزاء شو د کافر د پاره بیا شي وین جزاء لمن کفر ولا ولا دا کفر نه کفر دی جزاء لمن دا جزاء د پاره دا چا چا نوح عليه السلام دی نو ذکر د پاره نصيحت کولو په حال مدکر نصيحت قبلون کې شته دی دا جمله قسمي ده او سلور له مکرر شوی ولقد جاءهم او تنبيه کې هر قصه د نصيحت لپاره کافي ده او دلته اسان کې معنی للحفظ قران په یادولو کې اسان دی دا مطلب چې اصل په مطلب پويږي د پاره اسانو یادولو او دا بنه چې په ورته بعضي بعد بختي بعد نیک بختي باندې فقط بحث شوی دا خبري وزن د اعتقاد مسلمانانو حرام شي تحريمي ومن ايقرا چې نقصان ولا کو مگر الله تعالی دې شي کوله دا په خبري خواده باندې چې پلان کې وزاده پلان کې وزاده او چې معنا ته ګوري نو جماعت سنل توای نخل منقعر او بل راشه اعجاز نخل خاویه جمع کا او جمع شون خاویه تل معنی غرزیدل شوی خالی شوی هر څه ودا شوی څنګه یاد زمو یې روز زمو او څنګه قرآن په اړه نصيحت او څنګه خپل لور شته کړی کله به سمود وي نو ځکه سمودیان په یو کو باندې فقال او سمنا ایا بنی آدم هم کې واحدا یو تن تکلیف دا ته دی کو نو په دې وخت کې په زلال کې په ګمراه کې وسوین په ګرمولو کې اې ایران کې مسایل په ګرمولو کې یو تر ته مې شو نو په دې وخت کې په ګمراهۍ کې نو دا ګمراهي شو او د دې بدل کې مسله دي ور ورادي نو ورکی او چا یې رسول باندې لیوان توبو یو راته سو په جنونو دا ټول له توکي موږ لري ودی ایا ورته څه پدما دي وحي من دینه پدما کې بل کو کذابون دا ورته اشر ډیر متکبر ولې اشر معنا سوال کې ترجمه شری ترجمه ورته کذابون اشر شدید الباطواری دروغجن دي اشرون معنا ډیر متکبر اګه ته وې ناکار مې هغه شیخه او بیا کوي نو اشر به ورته وي کته په کې اسم تفعیل جوړه نو اشر به یاګه کې مستعمل ډیر کم دی یو حدیث راته یاد دی مشکات کې چې ناکار خلک څوک دي اشر الناس څوک دي د رواج شته او هغه ډیر کم اکثر په حمزه نه ولیکي یې هغه بیا سوي یا به اشر اشر نه ښه هغه سوي اشر به ان مسلم نقطه موږ لیدون کې ناقض را کنه لهم امتحان پر دي فتقبهم انتظار کوا او هغه الاشر شغا دا اشر نه الاشر دا پکې شتونه ان مسلم نقطه کې لهم انتظار کوا صبر کوا خبره ته چې وو قسمت کی تقسیم شي قسمت ما مقصود دی مس کی کل شی هر واقع مقدار هغه ته حاضری کېږي شي یهدی وصای بنوبتی ناقب خپل ورته او دی به حاضری خپلتا فنادو اواز کو کوم چې ان لا قوله کړه کم خلک چې په دې وی کوسي نه غل ګړې شلې ساتي او چې ګړې شلې ساتي نو هغه بیا څه کار کوي هغه د پنغال راکړي ا پنغال چې صدیق راوړي ودرولي نو دې کې سمانه شنوي دا کوچ شي چې وڅ شي بیا مات شي محتوی را سړي ته ویل شي دا پنغال راکړي هغه شي معنی هغه وڅ دکی د پنغال جوړونکي دا پکې محتضر شو چې محتضر شي بیا پردار شي په شان د وچو د کو د محتضر او څنګه چې قران ته پاتې سياته بس کوم نشته تکذیب کوم کړه دغه قوم لور من نظر شو لګري په ان حاسبا په دې پوه شي چې دې مشتم کی ملکن على ما قيل يحسبهم یو پرشتوا چې خلق دې ټوشتو یا هوا خلق دې ټوشتو مگر کورن دلوت بس بس نه غلا په سحر په چربان کې حضرت نعمت پر طرف زمونه د قسم جزا ورکړ شو وسی او خام خیر ودل د ورشي زمونه د تعالی السلام په تمام شو به نظر په رونک باندې خام خیر مطالبه کړ مل منو د تعالی السلام نه فتمتنا علم به رڼا کوم سترګ داري او ته کې عذاب نه وروي او قصبهم را او سباکی را او سباکی بکرتن په اول اورس کې عذاب مستقل قرار نه کې او ته کې عذاب نه وروي کې اصل قرآن په نصيحت او سي قبول کې شته کنه را او الله تعالی ته وروي کې تکذیب د اسمه ټول ولی ولی جدا نیول دا غزور ور طاقت لري ایا دا کفار تاسو دا اوس دي هغه کفار دا غره دي من اولایکم دا مخلوق کفار نه بلکې ایا تاسو لپاره خلاصې په کتاب کتابونو کې ایا دی وایي یو جماعت نو تاسو یو بل مت کوم یو زره چې تاسو ورشي جماعت را او په شاګان درا بلکې ساعت کوم قیامت دې ته عذاب دی موعد او زمان له زمان د عذاب دا والساعه قیامت الاضحى دې سخت دی او امر دې سخت دی بشک مجرمان دي چې زلال په ګمراه کې دي او سوال په ګرم ورود دي په لون ته کوي فور ما دي اخته دي چې په وکه لا وجود په خونو او ورته ویل شي ذوق وسکه مستقر مسکون د ګرم ور بشک هغه یو شی پیدا کړی دی قدر په اندازه باندې هر شی الله پیدا کړی په اندازه نو تقدیر پر هغه خلق دي د دې تقدیر ثابتېږي نو تقدیر الله پاک قسم کوي هر شی پیدا کړی په اندازه باندې او نه خبر زمونږ مگر واحدن مگر یو ده په شان دل پیرو سترګو هلاکی موږ اشواق اشیاء تاسو آیا د قبلین د شته کې او کل شي په هر یو قاتل خلق کړی دی چې زور ثابت ته په کتابونو کې د حفظو او هر وړي د غټ مصدر نه شي دی چې متقین په جنتونو کې په ولو کې پنځه شا باندې او په مقدسین په خمه قام کې عند ملک نزبات شاون مختلف طاقت والا دي چې الله دی پنه جم کې د پیغمبر خدا کې ویل شو چې د ځان نه خبر نه کوي پیغمبر پر حق دی بیا دا غل پر نه خدا د معجزه صدا اختلاف الساعه وانشق القمر سنن د پیغمبر خدا معجزه شولا د انشقاق معنا چا کړی دا چې خبره واضحه شوه دا قابل اعتماد نه روح المانی وایي دویم حضرت حسن بصری وایي قیامت قریب شي شيږي با خدام قابل اعتماد نه ده قابل اعتماد خبر هم دغه ده چې دا شلې دلیل او حدیث پکې متواتر راغلي او ډیر زیات ثابت دي خو سره دا غینه کچا انکار کو نو کافر به ورته نه وایي ها ومع هذا لا يقول منكر بناء على اتفاق على تواتر اتفاق پرشتي او آیت پکې نص نه دی ځکه چې کې دې چې ترجمه ده دا فرض په ثابت ديږي چې یو قین شي وي واجب پای کې شکمن غونډي دارنګي کرا تحریمی په دې خبره واسه دلته ما خبره کوي انشق القمر وضح الامر مستری انشقاق النصف الثاني برت شي رست بیا وایو معاذ لا يكون منکر په دې کې وکړه ځان ما په دې اعتماد نکړي ولا الفتو لیکن که چا وکړه نو کافر کوي مو ولی ولی خراج من الدين امر عظيم فيحتاط فيه ما لا يحتاط د دین نه په استو کې ګورې ډیر احتیاط پکار دی دا غټه مسله ده په دې کې به احتیاط کوي څومره غټه غټه خبرې خو سوال شو نن سبا خدا خبر دي هر څو او چې لا خو دې خواږه جو کافر کوي خیر سوره رحمان دا مدنی او د هغه لپاره تکرار پکې راځي بار بار او دا تکرار کې راځي تاکید د پر راځي خان او رحمان ته څنګه دی وطن کې د پرشتو او د حور سندره مرته ویل شي ها نه دا هم پکې وایي دلته مختلف قسم نعمتونه راځي دا د بدايات مقرر دي او مناسبت دا چې په ترشو صورتونو کې الله په څوکړو قسمه قسم عذابونه او پاتې د قران د اسانتیا خبرې هم کړې چې قران د یادول لپاره آسان دی اوس په صورت کې الله خپل نعمتونه یادوي مختلفو دینی دنیوي انفسي آفاقي او دا ری په هر یو کې رښتوي د دین نعمت نه انکار کوي کړه دینه دا تکرار ډیر خوب دی من السکر د خوشبو دغه نشم دی د کوچینینا د ګولنا کله مکرشه الرحمن دلته غټ نعمت دی قران رحمان علم القران تعلیم کړه د قران چاته کړه دی مقرستانی د علما ما او ته علم القران الانسان القران مقرستانی علم الانسان القران انسان ته قران خو او بعد خلق انسان ناخلی پیغمبر خدا لیکن خبرم دغه دا چې اول مخاطب خواغلی لیکن خبره دغه دا چې دا ټول پکې دن نشو په مخکې کې وایي د ما قبل مناسبت دا دی چې مخکې منشق قمر پیغمبر معجزه شوله او په دې کې بیا ویل شو چې دا قران د الله یو کتاب دی ما لګل نو تعلیم د قران خلق ته خالي خلق الانسان پیدا کړ انسان د امن نعمت سو علمه البيان الله ورته خود لته خو بیان وضاحت چې خبر خپل واضح ک بیان څه وي چې پای کې تمکن عادتن قرآن ذکرولو او قرآن د خودلو بیان وضاحت ته وي په عربی کې اته د فل دغه علم معنی بیان کې دا خبره ټیک چې مقصد کار کوي نو اقټوي نو خلق الانسان دا تعین د متعلم شو او علم البيان دا طریقه د تعلیم شو سبو تخه الله په توتیل سبو بیان کې نو وضاحت پکې خواریخ کار بوت کې الشمس والقمر نور سمو بحسبان تجریان بحسبان چلیږي په حساب کتاب باندې یا در الشمس والقمر قائم یا مستقر یرسمون دی حسبان په حساب کې یجریان به حساب روان دي په حساب چلن دي په حساب دي دا ځان حساب دي ځان حساب ظاهر دا دوړ روان دي او ونحن مع الظاهر موږ ظاهر کوو حتى الذي خلق في خلاف ثابت شي اذا حرکت نکړي نو الا نو کوو والنجم ستور چې وشر ونی اسمن سجدي کوي ستورم سجده کوي څنګه ویل شي یا بوټي نجم بوټي تام وایي نه چې بزمکه کنه کوم ضرور ته وایي دا ونی او بوټي سجدي کوي مراد سجدي د حکم د الله پاک مې والسماء واسمان فها الله په شرکه دي او شرکه په یا کړی او شرکه وظالمین اذا خورد الله پاک میزان تعالی کله ته هم ویل شي عدل ته هم ویل شي مقرر الله پاک عدل انصاف ته تاسو به انصاف کې اشتنا العدل و امر به هر سړي ته خپل حق ورکړي دي او هر سړي خپل حق چې د چا سمې هغه لري ورکړي دي دا ویل چې مراد میزان نه دا اعلی او مسله شي چې په دې من خلق انصاف کوي او دا مش الله مشروع کړی دی عادت الله ته په دې لپاره خو دې چې تاسو زیاتې نو کړئ میزان په تول کې یا په عدل کې چې الله ته په دې هي په حق دی او شانی تجاوز باندې کوي نو میزان مراد عدل شو یا تل شو واقیم الوزن برابر کې تول را په قسط په انصاف ولا تخل میزان او زیاتې او کمې نقصان مکو میزان کې دلته وایي لپس د میزان بار بار مکر کوي ازمار نه کوي ځای خدای چې مخکې فکر شي صراحتا دې لپاره تاکید کوي دا خبره خام کاو کوي والارض ازمکه وضعها يخوضي دا الله پکې خوضي دا پیدا کړی دی خوضي شي لاند اسمان للانام د پاره ټول مخلوق فيها باطن پدې کې نیوي والنخل كل ذات الاكمام وغو على اكمام او الثمر مو توجه ول انفل والحب دانجلي ذو العصب پان والا دي دا ما الله پیدا کړی فبی ای آلاء ربکما فکم نعمت ربان تاسو تکذیب کوونکی یو مخاطب څوک شو بنی آدم بل مخاطب څوک شو پیران نو خطاب به ثقلین تا او دوړ داخل دي پس کې په انام کې الف مخي وذهل انام نو انام څوک دي دغه دواړه اوس بیا دي انام ته په کوم نعمت ربان تاسو تکلیف کوونکی دغه نعمت نه مانی دان مانی دان اذن قول مستحب لا لا شيء هذه كلمة أول ذات بوته لا شيء لا بشيء من نعمة ربنا تكذبه فلك الحمد استعلى يوم يوم ما شكر لك ايه يا ربا سال پر حمد دې دلته حدیث پیش کړي د مختلفو کتاب بازار دی ابن مجد القطنی ابن مردان الخطیب دې طریقې سره صحیح دی الحمدلله نور په سموي رسول الرحمن شکر صحابه څنګه تاسو نه پیژنم خو جواب کو هر یو چې ملت له غوي لا بشي من نعمك ربنا نكذب استاد یو نعمت تقدیم کو په لک الحمد خلق انسان په لک انسان مسو صالح د وچه خټینه کل فخال د کودل په فضل خپل وچه خټه او هغه اوادم کې صلی الله علیه وسلم نو رب د مشرقین دی مشرق الشتاء والصيف او رب د مغربین دی د دې پر وشم الله کوي په کوم نعمت رب ما تاسو تکلیف کوم کی مرګ البحرین د دریا په خو دي خو او تاریخ یلتقیان کله کله نه راوي او فاصله په منځ کې نه څوک ته د دریا تاریخ کې نه ځه شي او څوک دا دریا د روم او د ایران جمع کیږي په محیط کې او دای په منځ کې یو حائل دی چې هغه ځمکه دي یا د الله قدرت ته وله الجوار المنشآت دلته پکې چا څو یو تفسیر دی ابن مردویا عن ابن عباس جبر یا بني علي او فاطمه دي او دا غي په ورکه مرزخونه ابياني برزخ پکې پیغمبر خدا له لولو مرجان پکې حسن حسین دي لیکن دا ترجمه ټیک نه ده دا یو تعویل کوي خبره ويقول الله پر ثابت الجوار هغه شته چې روان دي جاري المنشآت او چې کړی شوی دي په بار بدلات دلالان دا چې ته ګورو بشانتي وایي اې دا حکومت کوي كل من عليها هر څه دې ځمکه باندې فاین ختمیدون دي او یا پاپاد بشي او ربک مخدلت ذات طرف ذل جلال خاوند لوی دی وال اکرام او د عزت ورکول دی لوی هم دی خلق العزت هم ورکول کله وجه مراد ذات اخلي نو ټیک ده کله وجه مراد جهاد اخلي د الله جهاد کم نعمت او کم نعمت د الله لپاره شاو پاتې کل یمین هر وزو الله پیسره پیشان په یو حالت کې څوک مالداري او څوک بخي څوک ګناګار وي معافي کی او څوک چل سزا ورکی چل مصیبت لري کوي دا ټول خبر شته ومن يعلم ما تزم فلا بلغ لكم السقال أي السقلان وزگار بوش استاذ لفارا اے پیریانو بنی آدمو فلاغت مانا وزگار کو اس دا چرمنے اللہ وزگار نہ سو مشغول ہونے دے مجاز انداوئی مچاوي پر هغه په معنی قصد دی الله یو بستا سو قصد او څوک دا دم کوي په شکل باندې مستعمل دي پر هغه معنی خپل حقیقت نه حقیقت نه الله مسؤول مطلب دا چې ټول خبرې وخت مشي قیامت براشي زبر او ورګار تمثيل لري کله چې بقر مسؤولي تا ته ورګار نیمه او ورګار بشم نو عذاب برازي ورګار بشم ستاسو لپاره اې تنه بني ادمو دا نعمت ته دا زورنا لطف دی فرق براشي د خو د بد په من کې او بدل د کفار نه دا هم نعمت دی نو ځکه دې نعمت ځکه مسلمان د نعمت شو اسلام مخالف جهنم راشي ان شق السماء او اسمان وشليږي نشي به د اسمان وردتن ورده سوق ورده ګل ته وي ګلاب اکل وردتي په کومه په شان د سور ګلاب مراد هغه ان المعروف مشهور ګل دی په بي ان حکومت وزیبا دور دی اوسه خیره د دې ته یو هغه مېزن په وخت کې لا یو سلو ته څه شي کېده انسان د پیرینا ولا دانو د پیری بنی ادمونه نه انسان بنی ادمونه ولا دانو پیرینا چانه ان ذنبه د ګناه د هر واحد نه لکه چې الله ته علم دی لانه یو رکون د سین په لخوا پیژندل کېږي چې تاسو ته لا یسلو انسان ولا جن عن ذنب كل واحد واستبع تفوس ونی شي کېږي ځکه چې الله ته معلوم دي بل کې به الله پاک او ربک لعلنهم تفوس بکو ما غزان لا دیره دا ځان لا دیره یو ځکه به تفوس کو بل ځکه به نه کو دا مې لسم او دا مې تفوس باندې کو دا نه په کولو او تفوس پکو د پاره ته زورنه دا خبره پوښي سو کو یو د ګناهونو قرار دي سو بل دنه کوشو دا پکې ویل شي مختلف خبرې دي وی کای دا کومه څه وایي بیا زوات افنان دا چې نو چې خواندان د افنان د افنان د پنجمه ده او د فنن چې پنځه اقسام اقسام د منو دي زوات افنان خواندان د اقسام دي او چې د پلشي معنا سانګي لري دا چې جنتونه چې سانګي لري باغونه دي بغان دي پکې دي نه له واکو ته ځوان فيه ما پرې دوارو کې عینان چینی تجریان بېږي فبي اي علم مخرج ځوان فيه ما پرې دوارو کې من کلی فضل هر قسم یې زوجان ګوړه نشنا او وچه پکشته غټي وړي پکشته دا جوړه زوجان جوړه فبي اي علم مخرج ځوان انا ولې شوی شو کولې شوی دا غو باغونو دایم معنی دې دا ولا سره هم حاصل ولې شي نا سماج له شي چې وړه دم لازم مکا کړی شي په کوم یو تر ماته دې کوم او بیا بیا په سوا په بي اي فيه نقاص تر په دې کې دا څه نه لري چې زستر کې بندي کړي په خاون پوری یا د خاون نظر په ځان پورې بندون کړي یا مړې مړې سترګې اړون کړي او لم يتمسن انس شنو دي متکره غیر پیریانو بنی آدم مخدین ولا جان ان پیریانو نه پیری خو له وغیره نه بنی آدم دا هم پکې وایي اوس راغینه پکې دا معلومه شه پیران به جنت ته ځي ځکه چې دلته نه ته وکړه چې پیران مطلب دې جنت کې دې شنو ځکه دا پکې خبره شو دې دې شپات ما په نامه نه کیږي او مجامعات کوم کوي لکه بجار او زاری بیا نه د بنی ادم مشانتی او الله تعالی به ته خدای نه کیږي با ابو حنیفه او درې واتی او ثواب نشته دي او جو التب خاوشي دیم جنتیان دي خو ثواب نشته دي دنه کې دونه ما سوا دریم پکې توقع مالک او تمای کوي وی د جنت پر غار کې وي اسو کې اصحاب العراف دي دا مختلف بغیر مدن هل جزاء الاحسان الا احسان لذا جزاء ده احسان في دنیا کې خلق ها عقیده او عمل ساتره نو الله ولا خبر ولا کوي نه دې جزاء عمل مگر خو بدل چانه دې بدل ته توحید مگر جنت زنګ په دې وطن کې ګوره یو بل ترجمه سمونه مده هل جزاء الاحسان چې ختمو کې خیراتي د چاره لپاره دا بل بل خیراتي وټه یو چې خامخ ورکړي جزاء الاحسان الا الاحسان دا پکې نه چا کړی دا وای نه کول خاص مکوا خو خی کړی دا مو درکو خو چې کوم وخت نیت ستا پیسې شو اوس دې کړو نو بیا ستا ثواب ونه شو نو ثواب ونه تعالی ستور کې حل بل ثواب اوس مخکې موږ ابر سم اوس مخکې کوم کړو ومن دونهما لا تغدو جنتنا جنتان دو نور جنتنا نخ جنتون دا پاک سابقون دی ادا ورسید پاک دا سابقون پاک تابعان دی اجماع عینان پر کې دوشین ساقطان بيدو کې او واردان جو فوز کی کای لکه مت کوځه فيه ما پاتن پدې کې میوي دي ونخل کلبي ورمان انارم پکشته دي جنت کې ورنوم د جنت او داغي زمون د دنیا او داغي مشرک دی په حقیقت کې زمون او داغي په مکه لوی فرق دی دا بنه لکه مکه موږ ویو فلا تعلم نفس ما اخفي لهم اچاته علم نشتی نوم کو شرک دی خو په حقیقت کې شرکت نشتی خو اخلاق لرونکي خسته باندې مخونه والا او د خیرات خې د اخلاق بل اثر انسان خسته د شکل بل اثر ویني او دا سدي حور حور د خیرات دي حور دي مقصورات بند کړي شي په خیامه پتم دي هر څړي خزه پتم دي کې تمو کې بند دي ناراضی کوي د ګوندونه ناغي ملاقات راځي او دا باید د کورونه غافل وي خلک معذور غني نن سبا د خلک صفات نه چې په کوڅوږي ګرځي او خاص صفات بل شانته يمتحن ملاتهن البيوت دې مش خیر خیر متاع المرء المرء الصالحه اذا نظر اليها سرته واذا امرها طاعته واذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسها او باندې کړی شي زوند دي افسار دي او نفوس دي په خپل خوندار په بي اجر باندې وځو لم يتسن انسان ندي وصل الى شيء مخدينه وتيريان بني ادم وهي المطلوب زمان او على سري متقين على رب تکیا به پر افراد باندې خضرين چې خوشي ما يطرح على ذهن فراش انه من عليه رب رب لا نسنه وي منصوب الى ابخر ځان کې عرب چې دا د اختیارانو غوښتل دي نسبت کې هر ناشنا شي ته دا و خلک ته وي عقل ناشنا ناشنا حسین خو متکیا به وهریوی علی رفی باغی گدو باندې خضر چشنی دی و افقدی و ناشنا ناشنا حسان خوش بینی وبي اي على المطلوب تبارك اسمك بركتي نغبستا ذل جلال خاوند تبارك معنی دا د الله او چت شان د الله نوم تبارک اسمه ورکا برکتی نوم درکا ذل جلال خاوند لوی دی ولي کرام درکو بسم الله الرحمن الرحيم دا سوره واقعات بیا د قیامت خبر یو په قیامت راشي خلک ما څه کوي تقسیم کیږي دا عبد الرحمن وی دی بسر په وستی هر یو د قیامت او د جنت د مسل بهر وای چې مناسبت دا ما قول ترا چې متضمن دي عذاب مجرمانو نه عنده بنانو الله پاک سکی وفار سبحانو د جنتین د بعض بنانو کې د بعض نو مقلدین تقسیم شو کافر تا مؤمن تا او کامل مؤمن چې دی یو په فاضل له بل مفضول له دې پرې واقع کی جنتونه ګورې یو په یو قسم دی بل په بل قسم دی بل په بل یو خرا فرق دی اصحاب الشمال یو مقربون دي بل اصحاب اليمين تقسیم کوي هغه جنت یا اذا وقت الواقع کله چې واقع شي قیامت د قیامت ګره بلا نوم لري کلن د الفاظ کې یو را حافظه دي را غدي او راکعه دي واقعه دي نو قیامت او وقوف توای ته نو واقع د قیامت نوم لري خامخاش تکینو کې دا نو کله چې واقع شي موجود شي هغه حالت کوم موجود دي هذا قيامت من في إذا حدث القيامة على أنه قد من حدثت وقع علم بالغلبة يا من كل فرد قيامت فيه وكل سنة يكون مع سنة وضوء نو یو پکې اصحاب المیمنه شو بل اصحاب المشأمه شو بل مقرب اصحاب المیمنه سوق دي اصحاب المیمنه ما تبخین لپاره سوق دي ډېر غټ خلق دي اصحاب المیمنه اصحاب المشأمه سوق دي اصحاب الله ډېر خطرناک دي ما هم اي شيء هم في حال سوق دي ډېر غټ خلق دي او دا طلب د مفهوم د وسم یا طلب د حقیقت نه دی دلته په مراد صفت دی او میمنه خې طرف ته ویل شي او میمنه برکت او ته ویل شي اصحاب میمنه خوندان د خې طرف څوک د خوندان د خې طرف او دا ویل شي اصحاب د برکت خوندان د برکت او د غوړوالي څوک د اصحاب د برکت او نو برکتی خلق څوک دي یا خیلات والا څوک دي خې طرف والا څوک یا په طرف والا دا چې بعض خلک به عمل نه په خلاف ور کوي بعض خلک خلاص اصحاب ایمان یې څو دي دې مشخص خلک دي او چت شان لري او اصحاب دا مېمنی د اصحاب مشمی خواندا نه اقتصاد چې عمل نه ولا مقدس لا تا څو د اصحاب مشمی ډېر خطرناک خلک دي او دا مل شي چې اصحاب د یو مراد برکت هغه خلک چې خواندا د برکت دي خواندا د غوړو دي څو دي ډېر وچت خلک دي او دی بل کې اصحاب د مشحمي او د بدبختۍ څوک دي ډېر خطرناک خلک دي دا ما د پاره بیان د حال دی مقصد تینا غټول او تفهیم دی دوار دلی یو غټ دل دا په عظمت کی یو غټ دل دا په بندل قشر من دګی کی واصحاب السماء یو ترجمه چې ګس لا سوال دی یا د لام مرتبه خلق مخکې برکتی خلق اوس د لام مرتبه خلق و شعری شعری او زما شعر آغا دا چه دنیا پیجن دا شعر دے مطلب فرق پک اعتباری پیدا کا سو مطلب آغا لک چه مخ کی دی پنے کو کی اخو جو مخ کی دی دنیا تا معلوم دی جدا شعر دے روچتا مطلب دا اولائک المقربون دا کسنا کسان دی چیز دی کرشی دی اللہ کا پا جنتون دا نعمت کی بوی سلطن یو جماعت بوی دوران بلو خلقنا یو جماعت بوی دورستو خلقنا یو طریقه ترجمه دا ده یو غټ جماعت وی د مخکن د آدم بابا را شروع کا د پیغمبر خدا خو دا مخکینی شو دا دینه به یو لوی جماعت وی او زمون د پیغمبر خدا دا با لغون د جماعت وو الناس من لدن نبینا الى قیام الساعه دې کې به د صالحینو کې لږ جماعت وی هغه ګند اگر تاسو اعتراف کړئ شي چې ګور د پیښو پیغمبران امت ګند شو زموږ دا کم شو نو هغه ګند پیغمبران دي دا غي په سابقون کې ګند خلق شو او زموږ په نسبت دا غي پښمیر کې دا غي په نسبت کمران دي نه کم شو یو تر کې پیدا او په مدار د پیغمبر خدا په امت کې د تقسیم وکړه نو د صحابو تابعین په اړه کې ستو یو لوی جماعت کوي په سابقینو کې د مخکنو او په ورستو خلکو کې راګن چې کوم وسو روان دي د سلف صالح وسو په دې کې به هم یو جماعت وي هغه بلګي دوا رسولي دا دین هم پدې کې دی او لګم پدې کې رسولتون یو لوی جماعت مخکنو کې او لګون دي جماعت په ورستو کې په سابقینو کې دا په کتاب پسشي دي امت تشي امت تشي دي په دي امت کې دي تقسیم شو یو پکې شو اصحاب المیمنه بل پکې اصحاب الشما بل پکې صادقون نو د صادقینو کې زمونږ د امت بخیری خلق باندې کې پر صادقین لوی جماعت سو پر رسو خلق کې ورته جماعت او پیمه چې په ټول امت کې ټول قومونه کې باندې سلطان الاولین او خلیل الاخرین مقراتون به خلدتن پرې وګوري ته مونتري چول شي دا اولاد د دنیا دي دا دي حسنات نشي ثواب ورکړي شي نه سیئات او عذاب ورکړي شي یو قول دا دي د دې مسلمانانو د بچی دي دا بل پسې ویلدار مخدا په خدمت او څوک دا وایي د کفار بچی دي خدای مخدمت مشورن نبی عليه السلام قال اولاد الكفار قدام الجنه دا په کې ویل شي نو دا ویل دا مخلدون دا کسران دي دی په خدمت او دی وجه تزي دخول بیا دي خود السر او بیا په رستو او په کشف على حديث متعارف السؤال المسألة دي وكذلك مذاهب ومسألة ظنينة علم عند الله دي سوګه د کفار بچی بل ته خدمت پکې سوګه د مسلمانانو بچی دي اغي مبارک خبر ده خبر پوښي سوګه اولاد د کفار خمرین جاریتین له لا تدرنها نبا قرون دردی هغه به ختم راځي تر دردی به راځي د شرابونه ولا ينزفون او نبا به هوش کیږي نبا تر دردی راځي نو به هوش وفاق تن یو مما داغین یتخین فی خالق خوره کئی ولحم تیر وقت مرغان مما داغین اشتهون چی دخل کو شوق کلیش متاثر جنو سمار هر سره ولا ونصبی حاصل ولش الا ان مگر او ربا وینا او وینا السلام السلام السلام سلام او خبره مې هم تراوی خوایل هم نشم یو خدا معلومی کی چې د انسان خکورم خوخ دی او خیسته خدیم خوخ دی دا خدای معلومه دغه خدای الله وکړه الدوما جنت کې کړه دین هم سره دې نه مطلوب په دنیا کې هم سړی مرکو دا ځان له بحثه چې سړی تا دی دی او خدای مرکو ده دا کوم غل کنه قران کې تر ذکر کې نو ار رجال قوم سړو ته تاسو منتظمی او خذبا دغه به انتظام کوي دا داروی که خدا مطلق شوا یا خد بالغ شوا او دا کار کی سړی پتا ګنا شي مطلب دا کته انتظام نه کړي پتا ګنا دلته چې نو خد سره پر څه خواندان بوزي سړی ته پر پتا شي دا وایي چې څو ته استاد دوباره خپل ته استاد دوباره بداسي سړی وي دا دا مینا او دا شوق د انسان د پاره په دنیا کې هم دی په آخرت کې هم دی او دا یو چت شوق دی ځکه ما تاسو نه خیر خیر او متاع المرء انسان خصامان په کور کې څه دی بکسی دی برستنی دی تلایان دی کټونه دی سوې خیر متاع المرء الصالحه خصامان په کور کې خلاص مدعامي اوسي او بیا د خیخ صفت کو او دلته صفت کو او دا سرو ته یې ستاسو لپاره بدای دا نو دا انسان غواړي دلته مقصد دی دلته مقصد دی دا پکې خدای او اصحاب الجميل او مرګري د یمین یمین ماره د خیر اس عمل نامه یا اصحاب اليمين ولا هغه کان چې برکت والا دي خیر او برکت والا دي ما اصحاب اليمين ما د پاره څه شو د تفخیم او چون کې عربستان دی کنه عربستان کې خدای ګرمۍ خبرې وي د دې وجه نه لري فارغ تاسو لپاره بسور حدیث پیش کاوه جنت کې ونه ده سو سره روان کو سوزا کې سل کالا نه وي شکر کوله اول ور هدایت پر مچ مکه تیر شي وما ان هو مسكوب بيول شي وبوي بيول شي وبوي دا وصول وذکر هذا الشيء لما انك المؤمن لبداوت تمنوا ډیر ایماندار دي کومه روپ یو سیګم د ارزوګان شرما ته چې سی وبوي چې چیرې دا سوري وي دا سی وي نو دا پکې اوچت هغه تصور دي او فات نیو ته سین ډیر لا مقطوع دي نه بقا کې دي شي چې دی وکي پلان کې نیول شي ولا ممنوع نشي باندې دي چې علاقه تبې نه خوې نو کټکیږي هم نو ختميږي هم نو ولا هم باندې دوه وړاندې چې په دې وخت کې سبې نه خوري او فروشین او لانی سني مرفوعات موچت کړی شي دا چې دا یعنی وي چې ډیر موچت نو اوس پکې خدي قران ذکر ودلته ورس ان شاء الله نو مداخله پیدا کړي انشاء پیدا کوي هلته خو خود دې نه خود خو ذکر شي نو چاوي چې هو ذکر شو نو عادت دار ابتدایان وی یواز ابتدایي کې نه وی نو ابتدایان سره خود ذکر وشو یو خدا او دوی مداله چې مراد پرشونه زنانه دي وای ابو بيدا مراد بالنساء دي لکه چې مر خلق خلق فراش ولکه څنګه چې قرآن کې لباس هم ویل شوی دی ان لباس لكم نو هغه پرش به زنانه به مرفوعات قیمتي به وي او چتي او چتي وي د مرتبه بل اخره یا پرش ذکر شو د پرشنا اشارتن زنانه او خبر لاړه ان انشأناهن موږ دا زنانه پیدا کړې دي ان شاء الله پیدا لکه مخکې د پرش معنا زنانه شي موږ دا پرش پیدا کړې دي ان شاء الله پیدا کوو او یا دا دی چې ګور ذکر شو نو زنانه په کړه او وتی نو زنانه سره خپل کوش ازمي لسان اگر دې کوم نه تقدم ما يدل عليها د چې مخکې چې خبر ذکر شوی دی چې هغه دلالت په زنانه باندې کوي نو دا شو دلته یو روایت پیش کړي حدیث المنشآت التي كنا في الدنيا عجائزة عمشا بوسا هغه بډایګان خزي دي چې سترګو کې چخې وي چخې او خلی شک پور شوی نظر خراب شوی دی دا ټول جنکې ته وشي یو روایت دا یو ډیره دا دعا او رسول الله چې ما له تعالی کې یې ډتم چې مورو جنت ته بډې غاڼه تل شي په جاه او شوا او په شاش ولا په خبره کې نه بدن کې جنت په حالت ته بډې والي کې دا جنت کې ځوان جنې بدل وشي اقرابن په عمر کې به برابر وي دا ځنې چې ځوان وي او بل جنې وي چې بیا خلک وي دا بوډۍ او مشره خلک دا ځوان خلک د اصحاب الیمین دا ټول ثابت دي د فرد شا د خواندان د یمین د خیل اسوال نه پاره یا د برکت ول نه پاره او سلت یلو جماعت په مخکنونه یلو جماعت په دې اصحاب الیمین کې د رسول خلقنا یا مخکنی او رسول دغه ته ویل شي یا د پیغمبر خدا مخکنی زمانہ او اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او خواندان د ګس لاس سوم باندې د اساس فی سوین ثابت په ګرم او په ګرم هوا کې اغي حاله چې اثر کوي د زهر وکړه سم سو په دن کې په مسامه د ورکه او حمیم ګرم او بو وزیر سوره من یحموم د لوګینا دخان اسود د تور لوګینا لا برج یخدمی ولا کریم خستم د شکل هم نه لري نه یخوی لکه باقی سوري او ولا کریم زمنی فائدہ لا کم وي سره ګرمي نه بچ کوي خامخا خلی به پس قیامت ته نشي ته وینا من زقوم من زقوم یو ونه دا باغینه خوراک کوي فما انها لکوي به دایره بطون خېږي شاربون سکیبا علی پریم حمد گربونا سکیبا شرب الهیمی بشان دسکل دهیم هیم اغا وقت ویل شما دا حیم دا چې هغه تحیا هو یا مرسیږي باو یشو الاستسقاء یو مرض دی د استسقاء مشابه سکا او سکا او سکا او مریض نصیب لیول په سر وحتا تمورا یا سخت بیمار شي سکه په شان دا د هیم اغا او خان چاوی تګی شوی دی او تندې ختمي کینو هاذا داشتیو شو ظلم د دې مسچارا خندا په شکل باندې یوم الدین او د قیامت باندې دې ته نور وي معنی ما يكرم به النازل من التحكم بده کې تحکم دې من مسکار من مسو خلق قدر کې موږ ته پیدا کړی ته ټول تصدیق کوي اپرایت ما تم ایت خبر کې دغه تاسو ګرځوي ثم نور کوم من چې ګرځوي ما تزيفونو کې الرحمن من کو سچ ګرځوي په بچدانو کې لطفي ایا تاسو تخلقون على شيء تاسو انداز کوي شکل پیدا کړه کومه انداز کوي نحن قدرنا بك موت مختص ملك ان تکړه المر وما نحن نيوم بمسبوقين مستقل شوي چې تاسو نه مکه چې موږ وسوسو مسبوق لا يخلون څنګه مزور کیږي نه علا ده څنګه مسبوق یو ان نبدل امثالكم چې په عوض کې راوړو تاسو ختم تاسو امثال راوړو وذکر تاسو امثال تاسو اشباه ونشيكم تاسو پیدا کو فيما په هر شکل لا تنګ تاسو خبرې تاسو په شکل پیدا کو د خشک انجران شي شادوغان شي او خامخ تاسو خبرې د مخکی پیدا شي تاسو فوج جعل قشوي نو تاسو قیامت نه وایي ولا تکرهون نصيحت نه قبل ولا نه معنی چې کېږي شي افرئتم خبرات ما تحسن تاسو کار کوي ما تفسرون حب غداني کوي انتم تاسو زرغونه وي کوم زرغونه وي زمون ربه کتهولی حجر اجاجن تروی تروی اجاجو تروی وبوي ملحن دهاقا امکان دسکلو بنو تاسو په ولا دا کول اي خبره کې داغه تاسو ټول ته بلوي اي تاسو په لکه ولا دي د دې خاص ونی مرخ او عفار یا مطلق ونی پاره ورې کې ګور دي اي موږ پیدا کول موږ غوړي ته څه نصيحت او متان پیدا للمقيم د پاره د مسافرو یو واقع نیو په دې واقع ټول باندې چې کوم څه د اسمانه خوځيږي دې باندې قسم کړو وانه لقسم نو دا یو قسم دی نو تعلم ویږي عظیم لو دی او جواب وکړ انه لقران کریم دا قران یو عزت من کتاب دا ډیر عزت من دی په دې کې د معاش او د معاد مسلې دوشته او دا ثابت دی په کتاب کې کتاب کې لوح محفوظ دی متنون چې محفوظ دی لوح محفوظ او توي تقدا ساتل شوی دا هیڅ کوان شي لا مسؤول شي مسؤوله الا الا مطهر مگر مطهر دا صفت ته کتاب شي امورته نو شي نو آ کتاب متنون اگر شي مسکوله مگر پرشتي لا مسؤول مولانا مطهر څه پرشتي اکل لا يمسه مخيا صدا قران کریم دی نه مسکه قران مگر مطهرون نو اعتراض بیا وکړي چې پاک خلک یو سره کافر او پلیت او کوئی مسکین ته بیا سوې لاګي جواب کړو نه دی مسکې دا چې نه پیدا واقعیت کې نه دی نه دی مسکې مگر پاک خلک دا یو بل بحث دی چې د قران مسکول په پلیتۍ سره اکثریت علماء خدا وچ نه بکي احادیث پکې هم نقل دي جنوب بینه وسه کوي حیض بینه وسه کوي نفاس بینه وسه کوي مالکیان په قائل دي چې مسه کوي دي لکه دا یو څه چې راشي کتاب مکروه تا او ظاهر کې نه پیدا نه پیدا نو هغه کتاب مکروه چې د حوزه شي مسه کوي لمسه کوي نه کوي اګه دا ورستي خبره شي چې نه مسکه قران کریم دا نه دی مسکه صفت په قران شو نو مطهر د کفر له عمل شي کفر نه منه کوي او دا بل نه مراد مطهر نه مطهر د احداثنا چې بیا او د سنوین دا قول د محمد باقر او داغی نفس دا عطا طروس و سارب الى آخره ایو حدیث پکشتره ما نوستا خلفا دیو دی کما یتهنو فی الامر نرمی کې په خبره کې تاسو په دې قران کې تهاون کوي سستی کوي د دې په منل او تجنو رزقون غزوی تاسو خپل اطرح انکم تکذبون تاسو تکذیب کوئ اوس دلته چې مراد د رزق نه برخه ورسې لکه بي ځای چې کړل تاسو ګرځوي خپل برخه د قران نه تکذیب یو خاص تقلید ورو وسه اته رزق نه مراد خوراک واخلي برا حلالي مغت مالي نو رزق هو رزق هو تکلیف خو رزق نشي وړي نو وتجلونا جزاء شکرکم ګرځوي تاسو بدل دروځي خپلې تکذیب تاسو الله فرق دته تاسو تکذیب کو نو تجلونا جزاء رزقکم دا په کې دا روان شي او تاسو په دې وخت کې یې کتون کې یې ناس خواته ونحن اقرب امن تاسو من زیو الیه د محتضر تا کلام باندې شر چې مړ روان دي منکم تاسو نه په اعتبار د علم من زیو ان په اعتبار د علم دا اطلاع لكن تاسو نه نه زمون اقربیت خبر نه په لولا پس ولې ترجمه نه واپس کوي دغه ان کنتم غیر مدین تاسو مدینی نه تاسو لا تاسو له ځان سره غیر مرغوبینا تاسو تربیت نشئ کېدی او غیر مجزین ته ځان سره کېدی من دار سلطان رئیس اساسهم متعبدهم پس ولی تاسو دارو تاسو غیر مدینه تاسو ځان سره کېدی تاسو قیامت کې نشئ پورته کېدی تاسو رښتینی نو ولې واپس کړو واپس کړو بیا اوسو په اما امکان کې استوی اصلي من المقربين د روح په حال توفات کې د مقرب الله تعالی رضي پر روح دا د رحمت ته روح دی خوشال کیا دا یا رحمت ته وريحان رزق دی یا خوشبویان دی وجنت رای او هغه وما امکان مصابیق دا روح د اصحاب الجميل نه په سلام لکه دا ترجمه است طرف السلام له اصحاب اليمين طرفنا اصحاب اليمين سو جنت کیا یا ستاره پر سالم دا سامان نشوي د اصحاب اليمين اګه نه مکسبین ظالم نه دا وګورم کې او گمراه وي د غسل سوال وي دا غره پر نزول من مسیارا خندا په شکل جزا راغو من هند ګرونه وتسل جهنم د نکلو جهنم ان هذا دا مسلوب صورت کې لو واقع یقین دا حق یقین دی خامخا یقین دی حق متيقن دی د سوپیان په جبه کې یو تعلیم یقین وي یو تحق یقین وي یو تعین یقین وي چې کوم خبره په دلایل سره ثابت شي نه ته وي علم یقین او چې کوم د نبی سره یې او خدای مالي په سترګو مشاهده کوي تعین یقین وي او چې په خپل متلبس شي شامل شي غیر خیر الله شنه ته بیا حق یقین پس پاکي بیان وا پر رب دې در خپل پاګر من در خپل چا عظیم دی دلته حدیث کې راځي چې پیغمبر خدای دا په رکوع کې ورغوي چې سبحان بسم الله الله او په سجدو کې ورغوي نو په سجدو کې دا وایي په رکوع کې دا وایي سورې حدید وایي اسهال واقع سره راشي شروع شو او ذکر تسبیح دلته او ختم شوی دی په سبب سره مناسبت ده اول دا واقع شو په علت باندې سبح بسم ربک العظیم ویا ته وینا شو سبح لله وایي تسبیحات دا شو او دې کې د تسبیح د توحید مسله هم روانه ده او په دې کې د جهاد خبر ته اشاره کوي پاکي بیان وی الله له چې اسمان کې د چې پنځه کې تسبیح سره د الله تنزیه دا اعتقادا وقولا وعملا الله پاک دې کې هم پاک د کمزورونه په خلی کې وایا پاک د کمزورونه په عمل سره عمل کوا چې الله پاک د کمزورو ثابت شي او سبحوي سبحات الارض والماء فوق العرش نو بیا تسبیح باب تفویل شو پس او سبحات الله جمعای چې لوی لاشي نو سبح لری وګاڼو لری وګاڼي الله له هغه اسمان کې دي د کمزورونه لري پوښي ولا عزیز الحکیم دا غره پر حکومت تصمیم دی نو سمکو دغه ته دعوه شو د دلال شو دند کول کې نه کول کې الله پس طاقت وکړي هو الاول الله اول دې ټول نه مخکنه والاخر وسیل خلق بنئ او الله بي دا خلق بنای بعض کسان وی دنیا بوراشی او چې وراشی بیا ولا هر څه پیدا شي بیا به ختميږي ځکه چې آخر خدا دی دلته چې موږ آخر وایو دا شیا په دنیا کې ختميږي او الله به ودا سره چې قیامت کې به ختميږي وظاهر پډاګه نه په خپل بسته چې هر موجودات درات کې د الله په استوالي ظاهر دی په اعتبار دا علامات او په اعتبار دا اثرات باندې او باطن په اعتبار د ذات باندې او الله په هر څه واقف دی په دې پوښوي دلته بعض متصوفه خبرې کوي امان یو ابو البرکات بری حضرت نا اوریدل هدایت پیغمبر خدا ته اشاره کوي چې الله ول دی اخر ته رنګ باطن دسی الله دی چې پیغمبر کوم کوم شنه دی نو دلته پس چا دا سټوي دي چې الله موجود دی بس موجود نه دی د دې وجه الله ول شو اخر شو بس موجودات مو پښتنو الله شو د مخلوق شو دلته یو حدیث پیش کوي احمد بن حنبل یو سړی کته زمکه ته کشي ومه تا په الله باور شي دلته ابو هريره دغه مطلب دا شو دا څه شي وای وخت دې دې ترجمه کوي کوز بشي على علم الله وقدرت الله وعلمه وسلطانه فتقو الله دې الله خو عرش دې نو الله الکبه معنا دا علم الله رضا دې په تاسو مونږه مکه خوشبو ګورتي بیا دې مستوي په عرش باندې واقع کړه د نبی په ځمکه چې راوځي ځمکه نه سجده زړه کوي اسمان نه چې هیڅ اسمان ته مړیو د هیڅ روحونه کې دي دعاګانې کې دي اعمال حسنه کې دي اړه کوي چې باران دی په دې رزقونه دي او ما کوم الله خسر دی اين ما كنتم الله استغفر دا وی تمثيل الاحاده دا یو مثال دی دا الله د علم او تصویر دی د فرض عدم خروج دی علم دا څنګه چې وکړل وقد اول السلف مستاشا الت دې په عرش او دلته د علم پر حضرت الله سبحانه په اعمالو باندې بسیط دی څه خبر مې ته وکړم پر یاد وای ښا څنګه ته ته بعد وخت بل لازمه ته اوس اجماع د امت ته تعین دی لازمه چې هر ځای کې تعین دی ولو السماوات والارض فالله تبارك الامور دا لم نكن شبيل الغورس کی لم نكن ورس پشپا کی الله وقتی پر ہوتی آمین بالله یقین صادق الله باندې ورسول وانت مخاطب الله تاسو خلیفګان کړی او تاسو مالکان نه یې د دین د فار حق بیان ته کوم ما جارکم مستخلفین کی تاسو خلیفہ شي په دې ځمکه کې والذین امروا منکم اجر ایمان او تقوا ځان ته وان ټوکټ کړل هم دا واجب کبیره د پر ثواب دی وما لكم لا تؤمنون بالله تاسو ایمان ولې په الله لرئ دا الله وجود نه منل دا الله یو والي ول نه منل او تاسو بلی ته موږ تاسو ایمان ورو وقت اخذ میثاق اغلس او استاس وعلى خير یا دلائل یا تاقی قائم کرو ان مفسیر آگینا یا پا مخی او انصاف سره وعده کستو چې تاسو بدا ایمان راوړی نو تاسو ول ایمان راوړی دلته ای ایمان دا ایمان راوړی ایمان خپل راوړی دی نو معنی ثابت شي په ایمان او ټینګ پات شي په ایمان باندې دا خطاب ایمان ته داسې بشي دا کار نه ټول ایمان راوړي تاسو ایماندار دی په دې پوښ ان کنتم مؤمنین لموجب ما فهذا موجب یو موجب د وجنا تاسو ایمان دی یو وجه د وجنا دی دلیل د وجنا ایمان نه راوړي الله ذات دې خپل بنده باندې آیات بینات دلال کارا دا دې پر کسو بس ترون نه تا او بشک الله پر رسول باندې د رؤوف الاندازې مهربان رحیم وما لكم ان تقولون الله تاسو له خلق په پرې ځان نه دا الله د دې په لار کې خط کول او خالص دا ماته نه پاتې دي راځه سمون زو کړي یې رسو کوم شي په دیما دا الله ته پاتې کیږي لا یستوی منکم برابر نه پتا کړی انا الفقط تخرج من قبل الفتح خاد فتح الى مكينه وقاتل هو جنبه مراد فتح الى مكينه چې مخه خرج کړي اغا او چا چې جهاد په اغا او اغا ورسته برابر دا کسان اعظم الرسن وشد الرباء المختبر من الذين اقسم ان تقوم من بعد وش خاص کې پس په دمه کې وقات او دنیا دي باقي مسلمان کمزور حاجت مون غربت او افلاس او هر یو واحد وعد الله وسنا الله ترکلی وعده خو وعده کپه کې مخ کې نه کله پاتې وسته الله تاسو په اعمال باندې واقع دا خبره دا په هغه صحابه کو شوي چې کوم کې منزل الذي يريد الله اوس دا چې کته اوس بلاولې دا مال دا لا او خرج وکړه دا د الله مال ته خلیفہ کړی بیا یې تعالی پاتې کی اوس وې دوی قرض ورکړه منزل الذي يريد الله قل حسنا څوک چې قرض ورکړي الله په حسن الله پر خرج سوې قرض قرض ورکړي شي اذا قرض بدر سره ملاويږي د دې مطلب بدر بس ملاويږي او د قدر حسن لپاره بعض علما انسان پښکې چې حلال مال ورکړي رمال ورکه سړی رمال باندې بین وی او حاجت من بوي پټ به ساتي من او ځا برکه دا الله رضا به حاصله پرې کو چې کوم شوه کې بس پټ کړي او دا په حکم باندې او په خیته به محتاج به رسې دا او دا غل لپاره اجر کوي پاور ما چې ما دا سړی ما دا خوري یا سا باندې وې دوه نه راځي نو رڼا وخت د مخ طرفه رڼا اخلي او ورته ویل شي مشراکم اليوم یقالو خو شوي تاسو باندې نو جنتو لري شریک دا غن ولي مشرکوسی دا کار کوي باور ما چې وایي منافقان منافقات منافقین منافقات الذين امنوا ایمان لكم دورنا مونږ ته انتظار وکړي تاسو ګرندي روان نه تبس نورکم چې تاسو رڼا حاصله دلته یو حدیث پیش کړي دا غینه معصومه الله په خلکو قیامت کې دمه د قانون باندې پرداشي باندې کار باندې اته په صراط باندې الله باور کې هر مؤمن ترنا هر منافق ترنا چې روان شي په صراط باندې الله به منافق نه ختم کړي دا افغان مسلمان ته وي ودرېږي چې تاسو نه حاصله کوي نه موږ وي اكمل لنا يا الله موږ پوره قيل جو ولا ابو رشي چې او ته موږ نه وي يا ملائکه ته وي واپس راځي دنیا ته وراكم رستو کوم نه تقسیم درنه کېدو الته درنه کوم څه ته درنه کړو خالي فضل بینهم وبال شدید وس کې د سور یو دیوال د ګوبار د لري پر دروازه وي دروازه هغه طرف ته رحمت ته جرت دي او دروازه دی خو جهنم دي دو بار باطن فی رحمه اندنو کی رحمت شي وظاهرو ظاهر دغه ان قبلیه سره پر دی یواب جوابی نه عذاب دي او دا سو او یو دي په قیامت کې دا عالم بدل شي او دا بدل شي منافقون اواز پکې دا مؤمنان دي منافقان دا منافقان مؤمنان علم لكم ما قصص رمضان قالوا بلى لكن تاسو په کوم څه تاسو په امتحان کې شنو ځانونه او تربصوا تاسو من ذات مسلمانانو په باره کې د مصیبتونو او تک په شک کې نو کله رسول اماني خواهشات حتی اجرب الله او د کتاب په الله باندې وکړو نن په تاسو نشه رسته پیږه او نه راځه څنګه چې کافرانو استاسو نه مخکې شي دا او منافقان دې او استاسو ورنه یا مولاکم دا اوس تاسو بردار دي دا په خان دي ناصرکم ان زما د کار په دې دا ولاړ دی او بئس المصير او ناکار دا په دې الم يعني الذين ايان دراغله هغه ټیم د فرض ایماندارو ان تشکلو ځانګړي نو ویری ذکر الله کو قیاده شته الله دلته وی الله پاک رستو غل له مهاجران زر مهاجرو ملامت کړو بیا مسکال پس د قذل د قران نه دا یو ته الم يعني الذين لدلاغله دا آیات یو بل نه کوي دلته وزه بدعیات مبارک راځي تاریخ کې دې دا کمال شاکر او تبارک کې شاکر بدمعاش او ګنده دې د شپې با ډاکې کوي نو چا پسې روان چا روان چې دی ویلي کې د ذکر د الله بیا بشت الله او د هغه قران چې غنل شي الله غوړي د حق دلته وی وعن حسن اما والله لقد استبرهم من القران الله وستو غل القران يستو استاسونا ډیر کم فندرو ډیر خلولای او پتا ته چې څه خدای شي دا غي حسن بسنده فندرو پیتو لنا قراتم وما ظهر فيكم الفسق الله له خلق ورکی دا الله لاره کې خرج کوي بلا بدل زیات شي دا غیر لپاره یضاعف القرض لهم زیات شي دا غیر لپاره قرض لپاره اجر کوي هغه څنګه چې ایمان په الله او سبحانه اولا اولئک هم مصدقین دا کسان رښتیني خلق دي او شهدا دا کسان شهیدان دي دې کسان ته صدیقین وي او دې ته شهدا ویل شي او شهدا ته ځکه عند ربهم دا الله او مخکې به دي گواہی کوي او دا یې پر ثواب دي او رڼا اکثر چې کبشي تفسیر وي ته نه یو دار سره مرګ جهنم هو شي دا کوم دنیا کې کوم دی لا یکن نومدي ولا هم عوستي او زینت ته خاص دی او تفاخر دی ژوند دنیا دې ته وي په یو بل باندې غټل او زیاتول دي د مال او د اولادو کما سره قیاسین دا مثال چې ختمېدو ولا د پشان دی باران دی يجب بس شنو انا تبيبيني مصبر الجار بیا بچو حسام غزیر دی په خلق عذاب شدید دی او مقلب الله دی او رضا الله دی نو که چا دنیا ورک کړه نو آخرت کې هیڅ نشته که چا آخرت ورک او دنیا کې استعمال کاو نو آخرت ته پر سم ځان نشته نه د دنیا مګر سامان کوفي مخکواله کې بخشش تا ان سامان بخشش ترته او جنت ته چې پلان وال دغه به ولې اسمان او زمکه یا شي د پاره د ایمان او الله په ټول باندې او دا د فضل الله او کچا د الله نشي الله خوند احسان لري یا ورستو ما صاحب مصیب دې سره مصیبت پزمک کی قات مرض فصلو کی نه په انفساسو کی د مگر دا چې کتاب دا ټول شری د الله طرف کتاب کې قرآن په قبل نرا فخاله غنا چې موږ تاسو قبل نرا فخاله چې پیدا کړی دا شیا دا مکم پیدا کړی و یا دا نفوسم پیدا کړی یا دا مصیبت چاوي نبره مکه تر دې دا سو کوئی انفس تر دې دا سو کوئی مکه دا سو ناسیت دا دې چې دا خبرې په الله صاحب لیکلا قدیم خبرو ما دې پر لا تاسو چې نغم جن کې علامه پکې فاتکم ستاسو پوښي یعنی دا خو مخکې مقرر ولا تبرم بما تم چې الله سر کې په دې بخشاره کېږي نه ته وې ځل سره ما تا الله دغه مخکې سره فعال کړی شو الله دوست نه کول مختن حق دین په خپل ذات خلق ورکړي اګه چې وګور کوي خط وینا کوي بوخل باندې او ما يتولى تو جواب شنه الله به واسطه شي خامخ دګری رسول کوي بینات کارونه کوي دین د کتاب والميزان والانصاف یا تعالی د پرچودي خلق په انصاف باندې او لګل موږ دا وسپنه پیدا کړي نو وسپنه په دې وکړه کې په یوه خپل طریقې سره ځان دی دې ته اشاره کوي چې کتاب ته حاجت ته میزان ته میزان باندې په ټول کې او په ټول باندې په خلق په انصاف ودرې اشاره نه احتیاج کتاب او میزان قائم بالسيف یو سره پکاره چې په ټول ولاري د قیام بالقسط د ظلم ان شي نفوس خلق عادت او په دې خلکو په شته په تور کې په وسپنه کې بنا پي صدقې ته جوړوا ان سبا کوټه جوړوا کنه چوتره جوړوا وليعلم الله دې لپاره چې الله معلوم کی مې سرو ثم رد کې د الله او رسول رسول پر آلات الحرب باندې دې لپاره پیدا کړی چې په دې آلو د جنگ باندې خلق مدد وکړي یا الله علم الغلب دا علم چې پایو په خلق جزاوي ثم رد کې د الله او رسول په استعمال الحرب الحديدي چې وسو استعمال کې او جنگ استعمال کې بیس پین غیب شاپا شا آبیشک اللہ طاقت والا والا کی دین تنبینا دا خلق مکلف کی بجہار و تاریخ دا کتاب دا کی دا اللہ مختاجم دے قدیم موصلون کی بلکہ دیر پاک خلق پیدا والی و دا اللہ دا احکامو انتصال دا سوا وقت میلا شا خواہ خلق نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر روی آئی پر نسل کی پیغمبر کتاب بعض بڑی نسل کی لازمون کی بعض بڑی دیر پر پاس اکلان دی او دغه دوها هم نه دی بل دی دا د هغه مفسر دی او په ابتدا یې حوازم د اخکې د رهبانیت د ځان نه ابتدا وها د ځان نه اخکې دا نو دا فعل دی مسئول دی د رهبانیت لا په ها باندې خود دې هغه لپاره مخکې مقدر لپاره مفسر دی دا مې راشي زو کتلی په دنیا کې رهبانيت هغه اعمال شاقه لکه دنیا پرېدا پښه دنیا پرېدا نو دا اتلوها ما كتبنا عالم دام تبیا دی وکړه ته رهبانيت کوي الا ابتغاء من لا تقدمني مگر طلب درجات الله مو تاسو طلب درجات وکړي دا استنام خو ما فرضنا نحن وراسا لكن دي رکړوا فلا لازم کې ابتغاء رضوان الله مارو حق یاتا کې خیال مساتو کا خلص لا و رهبایت په خپل پیدا کړو چې واده مکو خپل مخره کې جامع معقول ده خلق پر مکه نه پاتہ کو دې سره ته رسول مارو حق ان دغل پیشي یو د ځان نه غلفانی کو او دویمه چې بیا سب تم رسولو یا اسلام متصله کا ما كتبنا هذا الممكن کې په دې معنی الا ما ما قد يا چې دې بدعت کی الا لتوبه مگر طرف دې رضا ده دا کومه نشي ایمان راوړې پر رسول اهل کتاب په محتبه کا ایمان او ایمان پر راوړې دې ټینګ شي په ایمان درب کتاب ته پلان دوه حصے یوتکم موادا من آمن کتاب من اجر الله دغه تاسو به هم تشو کتاب باندې او دا به باندې او دغه ساتو پر الله او الله تم څه دې تاسو به دې رڼا باندې په قیامت کې ويغفر لكم ذنوبكم ابو بكر الله تقول لولا الله بكم من عباد الله يعلم یو نصیب په ایمان تاسو په تیر شي په یو نصیب ته دی ليعلم الذين لم يؤمنوا بالكتاب چې معلوم دي هغه سان ليعلم الذين انهم لا ينالوا شيئا چې دې نو یو شی دا غنځ مختلف نه دي وقيل ان لا بالله الا يعلمك غير مزيد دي چاوي دا لا مکه زائد دي څوک الله يعلمك چې معلوم نکړي اسو کوئی نه دی زائد د ما قبل او د ما بعد مناسبت وي چې په تیر شي صورت کې ونشو چې الله پتم کو ختم کو صورت په فضل الله خپل باندې دا شروع کیږي د الله په فضل وخت هذه بما هو من ذلك دام د فضل دی چې الله پاک یو حکم راولې وو یو خبي شکایت کړې پیغمبر خدا ته خپل خاون نو الله احسان را ولګو یو حکم الهی را ولګو د سیمه رشید مناسبت ته اولا خو قیمت فضل الله وفقت هذه بما من ذلك فضل الله تحکم ولګو یا مخکې الله ظاهر دی باطن دی او یا لو ما یجو په دې کې الله څنګه واقف دی نو قد سمع الله قصه اصل کې دا ده چې حضرت عائشہ زمون کړي او خدرا دا اوس بن ثابت خد د خپل خاور شکایت کو خاوند د دوی په مخ کې تعبیر خرابي راغلی دا خاوند انت علی کظهری امي تمات د مور شای او دا په وخت طلاق نو طلاق شو نو دا غي نه پس بیا دا وشو سوق وی دا سوق د قد سمع الله التي اختلف في اسمها واسم مين سوق خوله دا نو رسول با سوق خوللو د خویلد دا سوق د حکیم دا سوق د سامت دا سوق خویله دا سوق خوله دا د پلان رسول با سوق د پلان حکیم دا سوق خویلد سوق مالک اکثرون خوله او سره په جاهلیت کې چې ویل خپل خطه حرمت علی او دا ول جهار په اسلام کې سره احتمال شو قاون خل داوت کو په ابد زمانو چې د چا په قبضه کې دی خو له مراد نه شي تا خو دا خبر حتی چې الله په سلو کې رسول الله رسول الله یا رسول الله او چې و زما سره واده وکړو او زه ځوان وم په ما کې د خلکو مینه کېده شو چې هر کله زما عمر تیر شو بچی مې د خېټه راوته له ډیر شو ما ته وې ته زما د مور په شان او زه پاتې کما څوک مې نشته دي که زما د پر رخصت مې رسول الله او ډیر خدا چې ما په وچت کې او دلته په حدیث دی بیا پیغمبر خدا دې زما دې الله مې قسمي ما ته وینا څه په شان کې حتی الان په روایت کې زما د خېټه په حاله مشي او طلاق ونی حرام وي او دې بس بار بار خبرې کولې دا وی الله من اشکو الیک شدت وحدی شدتی وحدتی وحدتی سختی دی आवाज والی وما اشق علی من طلاق محمد خزان ګرانا په روایت کې شکایت کوم الله ته په دې پوه شو د خپل حالت او د سخوال حال زمانه پرواړه بشمان دي کزان ته د دې قران کومه ځایږي اګه ځان ته یو ځوان کومه نوږي کیږي هغه ته ورته کوم خدمت وکړي کزان ته ورته جوړې شي عائشہ به وی د الله پاک یاداشت نه او دل سره آشنا دي د اسمان لفات اواز اوري او زما په کور کې راځي او خبرې کوي ما ټول خبرې اوري دا غزي خاص اوس په ظهار احکام نو قد سمع الله استغفر مرګره دې د چې اول اول دی او اخر دی او ظاهر دی باطن دی ظاهر دی او باطن دی چې قد سمع الله څه وایي وما اكون دي هغه تم قسم هر یو وخت خبر کوه قد سمع الله دا شی حدیث دلته نقل دی تو کلی هو ان ابن اهل البيت ما اسمع ما تقول فان الله قد سمع او نور احکام په ذکر کول د مصلحات حکم په ذکر قد سمع الله التي تجادلك او رېدل معنی او رېدل معنی منل دی کافر چې الله په واشه دی دا مجاز والسماع مجاز القبول والاجابه الله تعالی کړی قال سوق دا حق تر بعد دی والله اسمه الله او تحاوركما تاسو دوار خبرې تا یو خبره کوله پیغمبر ته وي خذ بل کوله خو الی قوله الله سميع دی او بصير تاسو خبره ونه هغه چې جهاد کې خپل خبره جهاد سلک وي من نرادي او د جهاد مصنف معنا د سره د پسند کېدو لره د جدا کېدو لره سبشي دا اهل ظاهر ته پوښتنه څه کوي یا انت علی ظالمی بیا ته انت علی ظالمی دوباره تجاو دې عام خلق الناس هم يعودون لنقض ما قالوا خپل خبر اورانه چې مخکې موري او سما نقض کید ما قالوا عوض ما قالوا العظم الوقت چې خپل ورزي په دې پوښي تدارک کوي خپل خبره نو پس دي په تنظیم قبطین په لازم دي آزاد ول تر کوي مړی آزاد شي مسلمان یې کافر من قبل تواتت وخالقا دا دوار یو بل ته مس وکړي د مت مراد مجامعت او اشاره او کنایي خدا خاون او دیشی نه دا نه مخکې بده نه راځي اله وو حیران ورنه کوم ورنه نو حرمت وکړو بیا وسو وعدم اترازات الصوم وحل قسم او پر لپسې پرې په دې مال کې اقوالي خو کوم بیا به سم شروع کې بیا به لام درلا بیا به لام درلا ونه ترې مشارني ولو للاخي ولو الى خيرو دی او دې مرګ سو په لزم الاستینا کو په سفر روان شو نا جوړ شو توا تابولا شو او طاقت کې وقال عليه عادت دی او دې مرګ سو په لزم الاستینا کو یو سړي خپل خپل ته داسې ویلې او بیا وتا کومه څه وځي پر نفسي او وی ولا او دا او د سفر د وجه بیا بسر لازم چې چې طاقت ته مې ستوري قریب وږي نه لشي یا پر لپسې دی ویل شي ګوره بوډا شي مرز دې څنګه د جوړېدو نه نه بیا به سي بیا به دا بل شنکتا بیا به اطعام 60 مسکینا ډوړې ورته